الرحمن الرحیم سوره هود دی اوله مسله پکې بیان شو چې الله تعبدو الا الله تاسو عبادت مکوئ د هیچ چا که کوئ نو د یو الله وکړي په دې کې بیا تخویفات رالل بیا په هغې کې څه د دوی اصلاح وشوه بیا د الله د قدرتونو بیان وشو که چېرې مونږ اوسکو په انسان باندې د خپل طرف نه رحمتا رحمت خوشحالي هلکه مالداري وله ورکو هلکه آبادکالي پې راولو صحت ورته ورکو او ثم نزعناها بیا مونږ واخلو دغه رحمت منه د هغه نه صحت تې والم مالداري تې والم نو دې بیا سی ورشه تپوس یې وکړي انه یقینا دغه انسان چې دی لیئوس بیا سخت نه امیدی او کفور ناشکری شل کاله الله پاک روغ جوړ ساتلی دی مالدار نه یادی خو چې دوه ورځې بیمار شو دی دا یادی چې دوه ورځې لږ په خیټه باندې اوږې شو بیا دا یادی انه یقینا دا انسان چې دی لیئوس بیا نه امید دی بیا دا امید نی چې الله به بیا خوشحالی راولي او کفور غټ ناشکری ولئن ازقناه کچرې مونږه اوسکو په انسان نعما نعمت صحت وته ورکم روره مال ولا ورکم عزت وته ورکم بعد دورا پس د ضرر نه پس د سختۍ نه کم سختی مست هو چې د ته رسېدلې وه هلکه اوسه پورې په خېټم وږیو الله موړ که بیمارو الله ورته صحت ورکه نو دی بیا د دې صحت او د دې نعمت نسبت الله ته نه کوي لیقولن بیا خامخا دی وی مړه دا د زمانې عادت دی چې کله به خوشحالي وي او کله به خفګاني نو لیقولن نو بیا خامخا وی دی ذهب السیئات لاړل تکلیفونه عني زمانه او انه یقینا دی چې دی لفرح خوشحالي کوونکي او فخور فخر کوونکي وي د قرآن مجید دی الفاظو ته ګورې عجیبه ټکي ووې یو ځای کې وایي که چېرې موږ اوسه کو په انسان باندې د خپل طرف نه رحمت رحمت پې اوسه کو بیا رستو څه دي همدغه رحمت دغه دی وایي دا سکرې ولې ووې داسې ولې نه وي چې که موږ ورکو انسان له رحمت نعمت وی دی که اشاره یو بل خبره ته دروره په دنیا کې نعمتونه نشته په دنیا کې مصیبتونه نشته که نعمتونه دي نو وروره د آخرت نعمتونه دي او که تکالیف او مصیبتونه دی هغه د آخرت دي دا په دنیا کې چې تاسو لږ ګورئ که نه دا هسې هغه سکه دی هغه سکه دا دونه مال راته راغی او دونه صحت راته راغی او دونه بنګلې رالی خدای دې په خیر کې دا داسې ده لکه دا کاروبار والا چې هغه دغه کې هغه نمونه خلکو ته نه ښیي دا دوکانداران نه دي تا ته څه وایې سیمپل دقسې هغه د جنت د نعمتونو نمونه یا هغه د دوزخ د مصیبتونو یو نمونه اصل نعمتونه هلته دي خدای دې زموږ نصیب کړي اصل مصایب هلته دي الله دې موږ ته حفاظت راکړي داسې سکنه ده چې څومره انسانان دي د هغوی طبیعت هم دا دی چې الله ورله رحمت ورکي چې کله مونږ وسوکو او بیا تې والو نو دې نه امیدی چې وله خوشحالي ورکو بیا دې مستی کوي او دغه کوي الا الذین صبرو مګر هغه خلک چې هغوی صبر کړی دی و عملو صالحات او کړي دی هغوی نیک کارونه دا اعمال صالحه ولا نه دي او دا صبر کوونکي هلکه دا څوک دي مؤمنان مؤمن داسې نه کوي مؤمن باندې چې الله تعالی تکلیف راولي وی هلکه شل کاله په خوشحالۍ نو دا یو ورځ دی پکې که نه او د الله نه نه امیده نی مؤمن وی تکالیف چې رالل دا دروازې د خوشحالو دي او د کامیابۍ دي او چې دغه پې راشي خوشحالي نو بیا ورته ګوره هر وخت کې سر په سجده باندې الله ته پروت الا الذین صبروا مګر هغه خلک چې هغوی صبر کړي وعملو الصالحات او کړي وي دوی نیک کارونه اولئک دغه خلک چې دي لهم شته دی د هغوی دپاره مغفرتون بخشش هلکه که ګناهونه وي الله به هغه ګناهونه ورته معاف کي او که اعمال صالحې کړي نو اجر کبیر او وي به د دوی دپاره ثواب غټ بیا مسله د رسول پاک صلی وسلم ته تسلی ده پیغمبر صلات وسلام به خلکو ته سوالونه کول قولو لا اله الا الله تفلحو کلمه ووایې د الله بندګانو اعمالو کې چې دنیا هم کامیاب شي اخرت هم هم کامیاب شي الله هم دنه رضا شي دا خبرې کوي دې بدعملو به ټوقې کولې اوس طبیعت څه دی چې ته چاته خبره کوې د همدردۍ او هغې نه مني موږ ورته څه وایو ورک شه چې کې وکړه کنې مه کوه نو الله وایي فلعلک شاید چې ته فلعلک شاید چې ته تارکن پرې ښودونکی شې بعد ما د بعضې هغه خبرو یوها الیکا چې وحی کولی شي تا ته شاید حالات دا تقاضا کوي چې شاید چې ته پرې ښودونکی شې د بعضې هغه خبرو چې هغه تا ته د هغې وحی کیږي چې زه یې ورته بیانوم او دوی نه مني زه یې ورته بیانوم او دوی نه مني و دوائق او تنگیدون کی شی به په دې باندې صدر کا سینستا او دا ولی ان یقولو د دې وجنه چې دوی ویو لولا انزل علیه کنزن ولی نه دی نازل شوی په دې پیغمبر باندې خزانه او جاء معه ملکون یا ولی نه دراغلی د ده سره ملایکه کافرو ته به چې رسول الله بیان وکړو نو دی به په دې اعتراض وکړه چې ته پیغمبرې نو په کار دا وه چې الله تا ته یو لوی خزانه رالیږلې وي چې تا هم خوړې او موږ هم خوړې نو هلکه چې څوک خزاني خوري هغه د دین کار کولی شي په ډکه خېټه باندې ګورې د دین کار نه کیږي بیا به خوب درځي نو په کار وي چې تا سره خزانه وي او هغه خزانه تا هم خوړلې موږ هم خوړلې که نه لولا انزله ولې نشي نازله ولې علیه په ده باندې کنزون خزانه یا به وي په کار وي چې تا سره ملیکه او چې ته د دین خبره وکړې ملیکه وي او دا رښتیا ووي او جامه یا ولې نه راځي د ده سره ملکون ملیکه الله پیغمبر ته وایي ته سکه که منی او دی منی که نه منی نه دی منی تا خپل ذمواری پوره کړه انما انت یقینا ته چې نذیر یرونکی والله علی کل شیء وکیل او الله په هر څیز باندې ذموار دی ام یقولون افترا دا ام نه دی ریاضه دا په معنا د بل سره کېخه ام یقولون بلکې وی دا کافران چې افتراه دی پیغمبر د ځانه جوړ کړی دی دا قرآن دا قرآن چې دا کمی مسئلې کې پکې بیانیږي دا پیغمبر د ځانه جوړ کړی دی د ځانه جوړ کړی دی ټیک ده پیغمبر هم انسان دی او دا دنیا منی چې د انسان د جوړ شي مقابله بل انسان کولی شي پخوا به لیندې به وي د لیندو مقابله په غشو وکړه په دغه باندې په ډالونو بیا د هغې مقابله په ټوپکو وکړه بیا د ټوپکو دپاره مقابله کې ټینک راووت نو بیا وله داسې شی جوړ که میزایل هغې د میزایل دپاره اوس داسې شی جوړ که چې په هوا کې چې پرې ورپرېږي دلته کې خلاص کړي د انسان د جوړ شي مقابله بل انسان کولی شي نو تاسو وایه دا قرآن پیغمبر د ځانه جوړ کړی دی ځای چلو دا یو سل څوارلس دی که نه یو سل څوارلس صورتونه دی تاسو ځای یو لس آیاتونه پکې دغه کې جوړ کې لس صورتونه قل توتوا يفأتو تاسو راتللو کوي بعشر سورن په لسو صورتونو مثله په شان د دې مفتریات چې هغه د ځانه جوړ شوي وي ځای چلو د قرآن په شان په ښایست کې او د علم نه ډک لس صورتونه جوړ کې یوازې تاسو نه تاسو خو وایه یا لات مدد او یا عزا مدد منډه لات هم اواز وکړي او منات هم هم وکړي ودعو راوغواړئ تاسو د خپل امداد دپاره من استطاعتم هغه څوک چې ستاسو طاقت وي من دون الله بغیر د الله نه ان کنتم کشریه تاسو په دې خبره کې صادقین رښتونی دلته لس صورتونه رالل چې ورته دغه وشو چیلنج چې زه لس صورتونه جوړ کې نو دوی توره ونه کړه نو بیا په صورت یونس کې ذکر شوي دي او په سوره بقره کې دي چې فاتو بصورت من مثله زه چې لس نشی جوړولی زه یو صورت وړوکی جوړ کې هغه مو نه چې الله تعالی د علم نه ډک کړی دی یو په دې پوه شي او بل په دې چې وان لا اله او بل دا دی چې نشته د معبود برحق لایق د عبادت الا هو مګر همغه دی نو چې دا مسله بیان شوه نو ستاسو سره خبره ده فهل انتم آیا تاسو مسلمون تابعداری کوونکي د الله او د رسول تابعداری کوئ که نه تاسو به وایې او بیا مسله ده الکه اخلاص او للهیت من کان یرید الحیات الدنیا څوک چې اراده کوي د ژوند د دنیا دا کار کوم چې په دنیا کې مې په کار راشي وزینتها او د ښایست د هغې بنګله جوړه کم او دا جوړ کم نو نوفي الیهم موږ به پوره پوره ورکو هغوی ته نوفی الیهم موږ به پوره پوره ورکو هغوی ته اعمالهم بدله د عملونو د دوی فیها په دې دنیا کې فیها په دې دنیا کې خو چونکې د دوی خو آخرت سره په سوچ کې نشته وهم دوی چې دی فیها په دې دنیا کې لا یبخسون د هغوی سره به کمی ونه کړی شي اولئک الذین دا هغه خلق دي لیس لهم فی الاخره چې نشته د هغوی دپاره په آخرت کې الا النار مګر اور وحبط ما صنعو وحبط او برباد دي ما صنعو هغه چې دوی کړي وي فیها په دې دنیا کې وحبط او برباد دی ما صنعو هغه چې دوی کړي فیها په دې کې امیدګله دا فی دا فیها د کم ځای سره لګوي که دا د صنعو سره ولګوي نو فیها کې ضمیر دنیا ته راجع کېږي و حبط او برباد بی ما هغه کارونه صنعو چې دوی کړي دې کافرو چې دا کم ښه کارونه کړي او چرته کړي فیها په دې دنیا کې او که فیها کې ضمیر راجع کې حبط وی لګوی ته حبطه سره و حبطه برباد بی هلکه چرته به بربادي فیها نو بیا ضمیر آخرت ته راجع کې فیها په آخرت کې و باطل او باطل لما کانو یعملون هغه کارونه چې دوی کوي بیا دا لکه مقابله الکه د قرآن حکیم دلایل او مسلې او زما او ستا رواجونه دا سره برابر دي افمن کان علی بینتن ایا هغه څوک چې هغه وي په ښکاره دلیل من ربه د طرفه د خپل رب نه افمن کان ایا هغه څوک چې هغه وي علی بینت په ښکاره دلیل من ربه د طرفه د خپل رب نه ښکاره دلیل څه دی الله ولا ښایسته عقل سلیم ورکړي دا ښایسته پوی او الله ولا عقل ورکړي خو یوازې عقل نه دا دی چې په عقل باندې کمې خبرې معلوموي نو قرآن هم د هغې تایید کوي ویتلوه او د هغې پسې وي شاهدون یو ګواه منه د طرفه د الله نه ګواه څه دی قرآن مجید ستا عقل سلیم هم دا وی او قرآن هم ستا د عقل سلیم دغه کوي تایید کوي یو هلکه دا مسلې یوازې قرآن نه بیانوي په موسی علیه السلام هم بیان کړي دي تورات هم بیان کړي دي ومن قبله او مخکې د دې قرآن مجید نه کتاب موسی هغه او کتاب د موسی اماما چې هغه مقتدا او د دین و رحمتا او هغه د الله رحمت اولئک دقه خلک چې دي چې دا چا سره د دین دا دلیل وي دا خلک چې دي یؤمنون به هغوی ایمان راوړي په دې قرآن ومن یکفر به تخویف او چا چې کفر وکړه په دې قرآن من الاحزاب د ډلو د کافرونه فالنار موعده نو اور د دوزخ ځای د وادې دی د هغه بیا مسله ده ما او تا ته هلکه فلا تکو ته مه کېږه خبره هر هغه چاته ده چې څوک دا خبره اوري فلا تکو ته مه کېږه فی مریتن په شک کې منه د قرآن نه هلکه دا نه چا جوړ کړی دی نه بل څه کړی دا د الله کتاب دی انه الحق یقینا دا قرآن حق دی من ربک د طرفه د رستانه ولكن اکثر الناس لیکن زیات خلق لا یؤمنون غو ایمان نه راوړي زجر ومن اسلمو نشته دی ډېر لوی ظالم ممن افترا د هغه چانه چې هغه د ځانه وی علی الله په الله باندې کذبه دروغ خالی وی قال الله هغه دوی به ځینې نخرې کولې که نه د مشرکانو چې ځنې نخرې به یې کولې چې تپوس به دی ورته وکړي چې دا ولې وایي ان الله امرنا الله موږ ته د دې وینا کړې ده چې توا په بربنډه کوي او داسې کوئ اولئک دقه خلک چې دي یعرضونه دوی به پیش کړی شي په رس د قیامت علی ربهم خپل رب ته نو چې الله ته ورپیش شي نو دا سرکاري ګوان نه دي دا به پې راشي د یو طرف نه به د ده خلاف ګویي کیږي او د بل طرف نه ویقول الاشهاد او اوبه وی ګواهان ګواهان څوک دي الملائکه دا تا سره او ما سره چې کومې ملایکې دي ګواهان څوک دي انبیا ګواهان څوک دي هلکه دا خپل اندامونه نه دي دا او به وایي ګواهان چې هؤلاء الذین دا هغه خلک دي کذبو علی ربهم چې دوی دروغ ویلي په خپل رب الا خبر شی لعنت الله لعنت دی وی د الله علی الظالمین په ظالمانو ظالمان خو ډیر دي خو غټ ظالم هغه دی چې خلک د دین نړی الذین هغه ظالمان یسدون چې هغوی خلک منې کوي عن سبیل الله د دین د الله نه د الله دین څه دی اسلام ویبغونه او دوی طلب کوي د الله د دین دپاره عوجا د کوږوالي اعتراضونه پکې روباسي دا خبره غلطه دا خبره غلطه وهم بالآخرت او دوی پر ورځ د آخرت هم کافرون دوی منکر دي اولئک دقه خلق لم یکونو ندی دوی معجزین عجزون کی الله لفی الارض پس مکه کی وما کان لهم او نشته دی د دوی د پاره من دون الله بغیر د الله نه من اولیاء دوستان مددگار یضاعف لهم العذاب دوچن بکړی شي د دوی د پاره عذاب الکه په خپل هم ګمراو او نور خلک هم ګمراه کول نو دی بل پلو بسی دی بل پلو دی لبم ډبل اجری کم خلک چې په خپلم سمی او نورم سمی ته را دغه کوي رابلی ښه ما کان الکه دا ولی الله به دا ډبل عذاب ولی ورکوي وی ما کانو یستطیعون سمع وی دوی طاقت نه لرو د اوریدلو د حق ټوله شپه به ناستو دا فضول خبرې اوره او اوره خو چې د دین خبره و دوی نه اورېده وما کانو یبصرون او نه دوی لیده حق اولئک الذین دا هغه خلق دی خسرو انفسهم چې په تاوان کې اچولي دي دوی خپل ځانونه وضل عنهم رک شوی به د دوی نه ما هغه کانو یفترون چې دی به د ځانه وی وی دا بوت په مې سفارش کوي او دا بوت په مې سفارش کوي لا جرما یقینا انهم دوی چې دي فی الاخرت په آخرت کې هم الاخسرون هم هغوی تاوانیان دي هلکه بشارت واورئ خوشخبري ان الذین یقینا هغه خلک آمنو چې هغوی ایمان روړي وي په الله خو د ایمان سره و عملو الصالحات یو کړي وي هغوی نیک کارونه یو ایمان همي اعمال صالح هم وي خو هلکه اخلاق هم پکې وي ښه اخلاق تکبر او غرور او نخرې نه و اخبتو او هغوی عجزي کړي وي الی ربهم خپل رب ته دا بزرګان نه دي یاره نو چې عجیبه دغه دي دوی به ټوله شپه ولاړي ولاړ به وي ولاړ به وي جړاګانې به کوي چې پېشمني شي دی به وایي ما عبدناک حق عبادتک ربه چې ستا څومره عبادت لایقو دونه موږ ونه نو واخبتو دوی عجزي کوي الی ربهم خپل رب ته اولئک دقه خلک چې دي نور نه اصحاب الجنه دوی ملګري د جنت دي هم فی هغوی به په دې جنت کې خالدون همیشه یو دا ډله ده ایمان او اعمال صالحه والا یو هغه مخکینی ډله وه وی مثل الفریقین مثال د دې دوو ډلو ایمان هم شته اعمال صالح هم شته بل طرف ته نه ایمان شته او نه اعمال صالحه شته دا مثال د دې دوو ډلو کلامه دا پشان د ړوند دی والاصم او د کونو والبصیر د بنا والسمیع د اوریدونکي یو طرف ته ماما ړوند دی او بل طرف ته ماما بنا دی هلکه بنا او ړوند سره برابر دی نه خبل طرف ته کون دی او بل طرف ته اوریدونکی دی دا سره برابر دی نه دقسې مؤمن او غیر مؤمن سره برابر نه دی تاسو نه تپوس کوي هل یستویانې آیا برابر دی دا دوه کسان مثلا په مثال کې افلا تذکرون آیا تاسو نصیحت نه قبلوئ د قرآن دا خبره نه قبلوئ موږ به ووایو بلکل یې قبلوو وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحابه أجمعين اللهم وفقنا لما تحب وترضى وجل آخرتنا خير من الأولى دعوك يا الله تزاشي يا الله اخبر فضل وكرم کرم پم رب اخبر فضل وكرم کرم ربه ته خپل رحم په مونږ باندې وکړي ربه زمونږ د حالاتو اصلاح وکړي ربه عقیده زمونږ درسته کړي اعمال زمونږ درست کړي معاملات ربه زمونږ درست کړي اخلاق زمونږ ربه ته درست کړي ربه ته خپل توفیق زمونږ سره شامل حال کړي مونږ ډېر کمزوري یو د خپل عظیم کتاب صحیح پوهه زمونږ نصیب وګرځوي د خپل خوږ پیغمبر اسلام په حدیثو باندې هم ربه صحیح پوه کړي خاص کر دا کم کتاب شروع کړی دی مونږ ربه په دې هم صحیح پوه کړي ورسره ورسره ربه د قرآن او د حدیثو اتباع زمونږ نصیب وګرځي قرآن او حدیث ربه زمونږ نصب العین وګرځي ربه د دې خیر د دې برکت مونږ له دنیا کې هم راکړي زمونږ بچو کورنو ته هم ورکړي په قبر کې مربه د دې خیر برکت راکړي په ورځ د قیامت خاص کر په میدان حشر په پولي صراط ربه د دې خیر برکت نه موږ مه محروموي خپلو ملګرو ته دعاګانې وکړي چې الله دوی سره ډېر ښه وکړي الله دوی له دې راتلو کېناستو دنیا آخرت